مخکې دو وجه د خلافت د آدم ذکر شو تفصیلا چې آدم علیه السلام مستحق د خلافت دی ځکه چې نبی دی نو دلته مخکې دوه وجې ذکر شوې د خلافت د آدم دلته بل وجه د خلافت د آدم ذکر کیږي چې دا مستحق د خلافت دی ځکه چې نبی دی وعلم آدم الاسماء او خود الله ادم علیہ الصلوۃ والسلام ته نمونه ټول سره د فوایدونه ثم عرضهم علی الملائکه به پیش کړل دا په ملائکه باندې وعلم آدم الاسماء آدم دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ په قران کې زکه چې نبی دی شپږش انبیاء او نمونه په قران کې شته محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی دویم د عیسی علیه السلام دریم د ابراهیم علیه السلام څلورم د اسحاق علیه السلام پنځم د اسماعیل علیه السلام نشپغم د یعقوب علیه السلام وم د یونس علیه السلام اتم د زکریا علیه السلام نو نه هم د موسی علیه السلام لسم د نوح علیه السلام نو یو لسم د هود علیہ السلام نو دو لسم د صالح علیہ السلام سوار لسم د شعیب علیہ السلام بیار لسم د شعیب علیہ السلام نو سوار لسم د یسع علیہ السلام انزم د ذلکفر علیہ الصلات والسلام شپار لسم د سلیمان علیہ السلام ولسم د داوود علیہ الصلات والسلام نو اتلسم د لوط علیہ السلام نو لسم د ایوب علی السلام شلم د الیاس علی السلام یوشتم د هارون علی السلام او د یشتم د خضر علی السلام درشتم او زهر علی السلام او څلیرشتم یحیی علی السلام نو پنځشتم آدم علیه الصلاۃ والسلام نشپګشتم عمران عمران او وشتم یوسف علیه الصلاۃ والسلام دا وی وی شپګش نمونه کا عمران په نبیانو کې شي نو بیا وی شنمونه دي او کدا په نبیانو کې نشي نو بیا شپږیش نمونه د انبیاو پکې شته دي وعلم آدم الاسماء معنی دا آدم آدم خاور توئی لکه علامه قاسمی وئی دا عبرانی لفظ ده معناها التراب معنی دا د خاور ده آدم د خاورو نه پیدا ده زکه ورته آدم وای لانه خلق من تراب او دته انسان هم وای لانه نسیا زکه ددن هر شوی په طبقات د ابن سعد کې داسې دي وعلم آدم الاسماء دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش ترمذی کې د ابو موسی شری نه روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي الله آدم علیہ السلام پیدا کړ دا غمټه نه چې د ټوله دنیا نه را دارا راغونډ کړې شو نو بنی آدم برازي وسه پیدا کیږي با په اندازه د زمکه والسهل والحزن والخبيث والطيب زینی نرم طبیعت والا زینی سخت طبیعت والا نو زینی خبیث انسانان د عقاید په اعتبار او زینی پاکیزه لکه د دنیا خاور هم دا حال ده ابو عیسی امام ترمذی وای هاذا حدیث حسن صحیح مسند احمد کې هم دا روایت نقل کړي ابن حبان هم دا روایت راوړي آدم علی السلام الله د ټوله دنیا د یو موټي خاورې نه پیدا کړ چې دا موټه خاورې د ټوله دنیا نه راغفتل شوی او راغونډه شوی په صحیحانو کې بخاری او مسلم کې دي چې آدم علی السلام الله پیدا کړ طوله 60 ذراع شپته غزا وګد ده زاد المسیر کې دا روایت هم را نقل کړي امام مسلم کې حدیث ده امام مسلم حدیث په مسلم شریف کې راوړی چې خلق الله آدم بعد العصر یوم الجمعه آدم علی السلام الله وعلم آدم وخد الله آدم علیہ السلام تا الاسماء صفاتنا د ټول سيزونو صفاتونه ذکر کړه آدم په دې سیس کې دا صفت ده په دې کې دا ده په دې کې دا ده یا روح المانی معنی کوي وعلم وخد الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا الاسماء منافع یا و خدا الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته نمونه د سيزونو کلها ټول ټولې دنیا سيزونه ورته و خدل نه نه علما لیکي دا کلی استغراقی نه دی بلکې کلی عرفي دی یعنی عرف عرف کې د خلافت سره چې د کوم نمونه تعلق نو الله آدم علی السلام ته وخدل دا سه خبره علامه الوسی کړدا روح المانی کې وعلم آدم الاسماء كلها او خد الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا علم د ضروری چیزونو صفات د ضروری چیزونو نمونه د ضروری چیزونو منافع د ضروری چیزونو ثم عرضهم علی الملائکه بیا دا نمونه پیش کړل دا مسمیات پیش کړل په ملائکه باندې نو یل الله انبئونی اے ملائکه خبر را کې ما ته بیا اسماء هؤلاء ونمنو د دې سيزونو یا په منافع د دې سيزونو غنم کې څنګه فدا مثال پته و غنم سپکار راځي ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی او ملائکه ته ونه خودل نو امتحان بیا اخلي نو بهشک خبره ده ظاهره خبره ده چې چاته خودلی نو هغه ته بیا دی او چې چاته نه خودلی نو هغه ته بنې یاد نو د کې کمال د آدم څنګه شو جواب دارې چې دا تعلیم دوه قسمه ده یو تعلیمي فطری ده او دا تعلیم کیږي په وخت د خلقت کې کله چې انسان الله پیدا کوي نو دغه تعلیم ورل ورکی لکه تفسیر بیزاوی وایي دا تفاوت ده په بین په مین د فطرتینو کې الله تعالی په فطرت د انسان کې خوراک سکاک د غرزول ده او د ملائکه فطرت کې الله دانه د غرزول ده دته علم فطری ویل شي الله انسان لدا علم فطری ورکړ دی نو ملائکه په فطرت کې دا نشته نو هغه دا چرته یادول شي اے مونږه یو مونږه وصلا زمونږه فطرت پدې ده څوک دا تعلیم خپل اولاد ته نور کوي چې بچیا ته دا یاد وا چې ټماټر ټماټر ټماټر نه دا دا اچا دونه وي خود به خود بچی ته یاد ټماټر یا بچیا وای ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ دا سل کرته یاد وا چې درنه ير نشي نه ډوډۍ اسی ما شوم ته یادېږي د خدای شان دی اوبه ورته یادېږي ډوډۍ ورته یادېږي کور ورته یادېږي غنم ورته یادېږي وړه ورته یادېږي لاټین ورته یادېږي بلب ورته یادېږي دا خود به خود ضرورت دی ورته دته تعلیم فطری وایي اوس ملائکه ته د دې چیزونو علم کا ورته خینو دا غوي په سو کلونه لګي رب ته علم دی ځکه دا وی په فطرت کې دا سيزونه نشته نو هغه یادولې مشکل دي نو علم آدم الاسماء كلها چونکه الله فطرت د آدم علی السلام کې د دې ټولو سيزونو سره الله آغاشنا کړو او ملائک دا څه پیژندل نو ملائکه ته انبئونی خبر راکې ماته پنومونه د دې سيزونو کوي تاسو رښتینی هغه ته د دې څه پته لګېدلا یعنی مقصود اظهار د عجز د ملائکه ده پونه بیا بلا سرلی می نشته ورغه می خالی او لار د یری دا مرګری رسیدل داسې سیس تنا ممکن دی نوا ملائکو تاسو کې چې الله تاسو په فطرت کې د خلافت سيزونه نه دي غرزولې نو تاسو نشه رسیدې آدم علیه السلام د سره آشنا ده د په فطرت کې دا ما غرزولې خلافت دا کولای شي ان کنتم صادقین حاصل دا چې خلافت ارزیا هغه څوک کولای شي چې د زمکه د سيزونو په منافع او د هغه په استعمال په هلري نو پته ولګی دا چې خلافت به بيد علم نشي کېده وګوره قرطبي 267 صفحه ولني جیل کې اے الله هغه علم دی چې تا را کړ دې دا نه وای چې الله استاد زمون ابلیس واغه مونږ لا علم را کړو الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته علم را کړې انك انت العليم ته په هر سبانه په الحکیم حکمت والا حکیم هغه ذات توای چې کوم کار کوي او څوک په اعتراض نشي کولای دیم حکیم هغه ذات توای چې خبرې په منافع باندې او په فساد د چیز باندې یقینا الله ته په هر څه باندې په ودا دنیا والا او ته ملائکه ته د شان خودلو او معلومی کی دا چې انبیاء افضل دي د ملائکو نه ځکه معلم غره ده د متعلم نه نو آدم علی السلام معلم شو ملائک متعلم شول آدم علیہ الصلوۃ والسلام استاد شو ملائکه زده کوونکې شاګردان شول نو ملائکه نه څوک ور دی وای ورو انبیاء انبیاء علیهم السلام او دا مسلک د اهل سنت والجماعت دی قال الم اقل لكم فلمان ویلی تاسو ته چې زه پوهه یم په غیب د اسمانونو باندې په پټو سيزونو د اسمانونو د ځمکه او زه پوهه یم په هغه چې تاسو ښکارا کوي او په هغه چې تاسو پټوي ستاسو نیکه سره ما احسان کړی دا د سیده لکه ستاسو سره هر کله چې آدم علی السلام په امتحان کې پاس نو اوس ورلا الله انعام او اعزاز ورکړي انعام او اعزاز دا ورکه چې ملائکه ته ویرا سیده وکي آدم ته اسجدوا لآدم سیده وکي آدم ته واقع د آدم علی السلام په صورتونو کې راغلي او د هر ځای سره جدا جدا فائدې ده دلته مقصد د واقعي تعظیم د آدم علی صلوات و سلام ده او نه فی د علم غیب د ملائکو نه چې ملائک عالم الغیب نه دي او آدم له الله کم شان ور کړي عجزه ته ویل کیږي سرا د سرخ کته کوونکو نه سرا د سرخ کته کولو نه چې په عجزه سره څوک سرخ کته کوي د تسجده وایي رونو پته ولګی دا چې څوک سي سرخ کته کوي او عجزي پکې نه دي تسجده نه وایي دیو جنا سجود څه ته ویلې شي فی الاصل التذلل مع انخفاض بانحناء تندې خودل په قصد بندګۍ پس قصد غلامۍ روح المانی 228 صفحه ولني جیل کې داسي تعریف د سیدې کړي سیدا ستوای رو روایت کنه وضع الجبهه ما قصد العباده اسجدو نو په قصد عبادت دا خو شرک دی نو څنګه سیدا وکي ادم ته دا یو څو معنی د یاد کوي یو معنا اسجدو لآدم من عجزی وکي ادم ته سیدا په معنا د عجزه اخضعو لآدم عاجزی وکي ادم ته اسجدو لآدم راټیټ سے طرف د آدم تا ابن عباس وای کان سجودهم له انحنا لا غرور علی الزقن من راټیټ سے نه دا چې پس تندی باندې پرې وځي مرقات کې مولا علی قاری 147 صفحه ورنی جیل کې کانو درېما مان څنګه شو لکه مدارک دا سی ویلی او سلامی دلته سمانه ده وزولیه ده علی الناس یا پلتنده په وچولی باندې کېده کسلام الاعجمی لکه د عجم السلام چې هغه د سچل کوي تندې په لاس په تندې باندې دي سړی دا زکه د عجم خپل خپل سلامونه وو نبی علیہ السلام یلا لا تسلم تسلیم اليهود يهوديانو په شان هم سلام مکوي د نصارا په شان هم مکوي تسلیم د يهوديانو سره هغه صرف ورغوي او چتای او د نسوارا او داد چې هغه اشاره کوي د سید شي چل کوي ایمان والا او تاسو السلام علیکم ورحمت الله وای ان شاء الله یو ځکه و پورا باس راشي دا ټوله طریقې زموږ په دین کې منسوخ دي انځه معنا اوس جوړو نو چا ویل چې ملائکو سجده وکړه نو دبام کړي نو الله یې دوانه کړه لکه یو خر د یو قوم سره بالکل لازم ملزوم دی نو خلک وای قوم راغی نو چا چا خر بام راغلی نو دوی خر رانه گئی دا د ملائکو خرو ملائکو سجده وکړه نو چا ویل دیشی بام کړي الله یې وای نکړه دی ونه کړه دی خر یو سوال پیدا کېږي چې د جناتو د نسل نه ده ففسقان امره امر ربه او ده د اور پیدا نو ده بر څنګه لاړ اسمانونو ته یو سوال دا راځي چې د اسمانونو ته څنګه لاړو ده خو کته پزمکه وو دیم سوال دا پیدا کیږي چې دې خزان وجره په بندګۍ نو هغه عبادت ور لغوه شو ته په ډېر بندګي کړي او دریم سوال دا پیدا کیږي چې د آدم علی السلام سره د صبرت شریکو چې ور سره حسد پیدا شو سو سوالونه شروع راوای کنه یارا چې د بر اسمان ته څنګه لاړو څوک ابلیس دیم سوال چې د بندگی د عبادت ولې لغوه شه د خډېری سیدې لګولې او دریم سوال دا چې د آدم علی السلام سره حسد څه پیدا شه شیخ الهند یو واقع ذکر کړ دا نو هغه درې وړه جوابونه پای کې شته چې په دنیا کې جنات او سیدل او دا غوي بربریت په دنیا کې نو هغه ډېر شرارتونه په دنیا کې شروع کړل نو ملائک الله راولېګل نو ډېر شریران ورله هلاک کړ نورې کمر او زنګلونو او دریابونو ته ولېګل ابلیس ډیر مکار راهبو ملائکه ته ما ولې غر کوي د دې شینو په جما ولې تبا کوي نو فریادونه فریادونه فریادونه ملائکه یې څه چالو کوي ما ځان سره بوزي نو وی الله ته وی چې الله د یو سړی د ځان سره ویرای ولای نو نو ملائکو سره ایست سره مکار سره او ځان دغه پترخ کې بر اسمانونو ته وخه جاو زو زکا په لاړو پوه شوې کنه اسمان ته ابلیس څنګه وخاتو د ملائکو په شپارش باندې یار سره لاړو خانو په اسمان کې عبادت شروع کو بندگی شروع کړه شروع کړه ولی شروع کړه چې خلافت د دنیا ملاوي شي نو عبادت د الله د پاره نه دی کړي بلکې د چا د پاره کړي خلافت د پاره کړي نو عبادت یې ځکه لغوه شو ارجن ناسابا د چې د کم څه د پاره د د سوچو فکرو هلې زلې وي شوګيري وي اغا اچانک الله خلافت چاله ورکا آدم علی السلام لا جبريت یو سره ولګید کونه لګید وروره جو حسد ور سره پیدا شه په د باندې اور بلشه د لمبشه چې ځان دې ما کړهولې شوګری دې ما کړی او بندگی خلافت دې بلچا ته ملويږي نو حسد زکه پیدا شه سیده بدونه ضروری نه الله وینا اباش انکار وکړو خپویا و چې د امر د پاره د وجوب دی ابا انکار وکړو زکه ابا ستویلې شي انکار د هغه څنګه چې هغه امر الله د طرف نشوي او صحیح حدیث کې راځي بنی آدم ته امر د سیده وشه نو هغه سیده وکړه فله الجنه هغه د پاره جنت ده و امرت بالسجود فابيت فلي النار ما ته امر د سجده وشه نو ما انکار وکړو ما د پاره جهنم ده امام مسلم دا حدیث نقل کړي وکانا من الكافرین او په علم د الله کې د کافرانو نه بیا سوال راځي چې کافرونو څنګه ملائکه سره اوسېد نو جواب دا ده چې دې منافقت کاو په ظاهر کې خو دې ځان ولي ښکار کار کاو چې زړه الله ولي ما هر کله چې آدم په امتحان کې پاس شو نو صلی الله بلین عمر لور کوي چې وا آدم اوس په جنت کې اوسېګا اوس کو اوسېګا انت تا وزوجک الجنه اوس کو اوسېګا وای آدم خو په دې باندې پویا نه و فالله ورته اوس کو نو ویلا وای سکونت ست ویل شي لئن السکنا لا تکون ملکا سکنا د چا ملکیت نه په سکنا کې همیش والے نه خاوند به داسې نه وای چې بیبي زه یولس بجې د نوکرۍ نه راځم نو دغه وخت کې به ته ډوډۍ خورې که مخکې دی وخوړه چې څرمن دی وباسم نه نه داسې به نه کې او مسلمانی ده ابد ما خام نه ورستو خوري تا دې الله نر کې ته یولس بجې خورا په خوراکي هغه د خاوند تابع نه ده شان ربانی ته ګورا چې پیرزو با کورودان زمای پیرزو پیژنې موږ پیرزو ملای ته وایو دا ملای چې سړی پیروي نه نه پیرو پیرو یوازې همیشه ستا باندې خوخه دا وکړه دا غم خوخي د چرګو تخم به همیشه ستا باندې خوخه سپندره ته کباب هم خړای شي په بازار کې ته کباب خورې نو کباب دا غم خوخیږي هغه ته نظر کوا الله بستانه د دې تپوس کوي وکلا من حرکتن حيث شئتما قران قران دی د رحم او د کرم د مهرباني کتاب دی ولا تقربا هذه الشجره چې هغه مبارک کور چې هر څه تا ته ملاويږي مبارکي د برکتونو نه ډکه او مشقت پکې نه لکه امام ابي عبد الله وای العيش الدار الهني الذي لا عناء فيه داغه مبارک کور ژوند چې پای کې مشقت نه رغدن بیسیارا خسته عملونه دې کړي بیا میدان محشر قائم شي بیا چې کومه ده د وم تاسو یوم ایها المجرمون आवाज وشي بیا فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله جنت تلاړ شي یو ډله جهنم تلاړ شي دته قانوني تاګوي چې قانوني طریقې سره الله ته جنت ته بوتلې پاکلو پری د بیا څه خورې څه سکې کم ځای کې اوسېږي څنګه ژوند غواړې څنګه شکل غواړې څنګه نعمت غواړې ته مطلق العنانی بیا آدم علی السلام جنت تتل تل د خدا قانوني تاګ نه و بلکې دا یو امتیازي تاګ دی انعامي تاګ دی نو آدم او حوا ته الله وی چې ګرځي کړه څه چې خورای خورای وګوره دی ونه ته باندې نږدې کېږي ولا تقربا هذه الشجره دی ونه ته باندې نږدې کېږي سوال چلا خود سینې دی ویلي چې خورای بنا خوای نږدې کېږي بنا د شجرې په قران کې ویش کرت ده اته قسمه وری الله قران کې ذکر کړي یو دا شجرۃ الابتلاء ونه د امتحان لکه دا ونه د امتحان وا دویم شجره اخضر لکه سورۃ یاسین 80 نمبر آیات کې دریم ونه د زقوم لکه سورۃ صافات 62 آیات کې ونه د کیکر لکه سورته فتح اتلسم آیات کې ولا تقربا من از دې کې گئے دی ونه تا سوال دا و چې دا کوم ونه وا دې کې سو اقوال دی یو قول دا دی چې دا ونه ونه د غنم وا یوم ندادا فتکونا که قصدن نزدې شوي نو د ظالمانو نه بشي خدا الله قران گواه ده چې آدم او حوا خو قصدن نو نږدې شوي ولم نجد له عزما قصدن خو خبره نه نو الله ظالمانم دا ونه ګرځول او دا وجه وا چې الله د آدم علی السلام حوا بین خبره هر کړه زکه چې الله ته منظور دا وا چې دی دنیا ته را لګلو او دنیا په آبادولو او آدم علی السلام خو پیدا د خلافت د پاره و نه د جنت د اوسېدو دیو جن عبدالرحمن بابا یو خپل خبره کړې وای جنت زید تولد تناسل نه و د دیو جن د غنم دانه بانه شو بابا دم تا د اوسېدو زه خو جنت نه و چا اولاد به پکې کېږي او هغه بیا چغې وای وای دا جنت کې دا وای وای نشته ده چې دا جاروړي بچغه وای جنت خود مزو چرچو زیده نو آدم علیہ السلام زکه الله دنیا ته راوستو چې دا وای بکیږي او دا جړا بای او دا پلنچا بای او څوک وای وای مرشوما او دا چا په سر بدړ دی او دا چا په کمزه بیا به اخر مړ شي نو څوک به بیا جنت ته چلاړ نه مزي بکي نو زکه الله د آدم او د حوا نه دا خبره هره کړه خپل مرتبه به کم کوي اسرت کاف هم په دې باندې دلیل دی ظلم په معنا د کمی ولم تظلم منه شیئا دې باغونو با څه کمی نه کاو نو ظلم په معنا د کمی نو د نبیانو په عصمت باندې په دې آیات کې صداق نشي لګې دی چې نبیان جوړ غیر معصوم دی الیاذ بالله بلکې دا آیات دلیل دی په عصمت د انبیا او چې انبیا معصوم د ګناهونو دي فتکونا من الظالمین شیبا د خپل مرتبه د کمی کوونکو نه مخکې جنت کې وای نو اوس په دنیا ته ځای داسې معنا تفسیر مدارکم کړي داسې معنا تفسیر مدارکم کړي ابو المنصور ماتوریدی هم کړي په خپل کتاب تاویلات القرآن کې 19 صفحه کې شفا د قاضی عیاض په اسمت د انبیاو پورا باس کړي 125 صفحه دویم جیل کې 128 صفحه دویم جیل کې مجموعات الرسائل پاغمانی پورا باس کړي ان شاء الله رابم شي او ځکه فتكونا من الظالمين ولکم تاسو د پاره پزمکه کې مستقر زید قرار دی او د فائدې دی تر یو نیټه پوره پدې یاد کې څلور جملې دي اوله جمله کې سبب د خړل د ونی چې ونه یو خړل اوله شیطان ورله لغزش ورکو او دیمه جمله کې پاره باندې اثر مرتب شانو فاخرجهما چې دانه و خړل نو الله د جنت ندی جلا وطن کړو او پدریمه جمله کې امر د احباط چې زې کوشه فقل نهبتو زئی کو شي او په څلورمه جمله کې طریقه د اوسېدو پزماکه کې چې زه دنیا ته لاړ شي په دنیا د چین او د سکون ځای نه ده بعضې به د بعضو دشمنان یې او یو څو ورځې ځای د قرارې ده یو څو ورځې د څکې ځای ده خو بیا به ما ته راځي فازلهم الشیطان پس وخویول دی دوانو لر شیطان ازلال ستا ویلی شي کزلت الماشی فی الطین لکه یو سړی په خټو کې روان دی او بے قصد استرا گزار شو انبیاونه کما خبره چې سرزت کیږي نو دسی مثالی بے قصد ترنه یو کار وشي کسی کو لغزش دینا دلته یو سوال راځي چې وسوسه شیطان څنګه واچولا مفسرین په دې کې ډېر اقوال دي یو قول چې وسوسه مخامخوا لکه ابن جوزی وای چې زجاج ویلې دي چې کرا خبره دادا چې مخامخ راغې دي دوانو ته خاطبهما وقاسمهما او دروازې ته راو بلل او ویلوا حوا وا ادم زه خلالم خو یاد ساتي ما پس را نشي ګوره الکه څنګه در پس را نشوې کدانه مو خړه ټیک پټی کنه نو راځي برا پسې دریم قول دا چې کله الله امر ابلیس ته د وته کو چې زکوشا او ادم او حوا ته چې اوسېږي نو په دقه وخت کې دې شي زر زر وسوا چې سوا چولا بس دا خپل بشتره رانغاړي مثال پتا و او زر زر ادم ته یا ادم لاړم سلام علیکم لاړم بخنه کوي لاړم خدای بخنه کولو کې سلام علیکم په خیر علی پرسخته رسخته کې زر زر وسوسه واچولا وی آدم او حوا دا سینه چې ما پسې راشه خیر پایم تاسو د دوانو ګره دانه بخره ګره هغه مثال دا سره لکه طالب العلم د مدرسې نه تختی نو زر زر بار دا چې مرګریا زه فلاړم خستابم دا حالی ښا موري شه او استاد زما دا زواله ده زه خو زما خو سرمن استل ده تبا مو ګوره ښا سبق ګران ده ښا یوای زمام د توبه جو غم روان شي ور سره نه پدې تلو تلو کې دي شي شیطان خو شیطان د خپل کار کوي ګره دون لک فرصت او شیخ خپل کارو کو او حوا به بیا دسه استاد اکړه ادم علی السلام یې نه خورو هغه ولې نه خوري سړی چې قسم خوړل دی مړ ادم خطا ما جیبه یارا چا په قسم ستا یقین نشته اے قسم راته خوړل دی سلورم قول ابو المنصور وای خدا خبره غلطه ده اسرایلی روایت دی الته داغه تابعدار څوک دا خو په مشکله بره خطر او نو تابعدار بلا کم کوچه بلا کم ځای کې وو کوچه خو کته پیدا شو شپږم قوله پکې دا کړه چې د مار په شکل کې نه نواتو جنت تماران تل اسه دنیا کې خیرات ته صيغه د جمع راوړه کای اشاره ادم او حوا تشي نو دا جمع راوړه په اعتبار د نسل ادم تام کوشا حوا تام کوشا خو سره د دینا ستا اولاد دې هم کوشي ځکه ستا اولاد به الله پیدا کوي الله بعضکم لبعض نادو زینی بعد زینو د پارا دشمنان یی نو که آدم او حوا ته اشاره شي اشاره به دی ته چې تاسو اولاد کې با په خپل مینس کې دشمنی وي او جو دشمنی دا دشمنی دا تر کومه پورې وي او که اشاره چې سړی په وخت د استقرار کې خوري چې ورته محتاج شي نو د مردار نه لګه سکه وکي چې مړ نشي ومتاع الہین امام بقائی په نظم الدرر کې ویلي سونه کوله تقریر د جمعې ده چې ته ټوله دنیا متا ده مردار ده لګه په سکه واخلا هم مرګري ازان به په مړې نه ځکه مردار باندې څوک ځان مړې نه دون نه فتوا واخلا چې ژوند په بچي ومتاون الہین او سکدا تر یو ژوند یو نیټه پوره نو هغه لاړو یو باندې تا ګرځیدا نو مور आवाज کوي خپل لور ته عین المتا بچي متا څه شو دې سړی وګونه دی خو کچ مقصد نه حاصلې عین المتا متا څه شو هغه به جاء الکلب سپیراغه وا خزل متا متا یې واغستو فر الى الجبل غرته وتختید دورته خوره تاسو متا ست ویلې وای هغه یې موږ متا شوړې ته وایو ست وایو شوړې ته دا لوخي چې سړی انځي شوړې ته موږ متا وایو دنیا متا ده شوړه ده ته په خپل آخرت سپاکا متا خلق پر جیب کې نګدي کګدي چې شوړای کنه سقا شوړاغه په جیب کې خلک دیه کا چې ماشاءالله ما څنګه رومیالي خو ده خو تاسو چې باو کته ټوله په جیبونو کې ماتا پروت دی شته کنه شته خدا پیسې متا ده اها یو نه لای څه سړی متا موږ په متا باندې موږ په شوړو باندې فخر کوو مړه ازما سره دونه متا دونه شوړې دي کیا بات ہے ورته مړه شوړې دي استا مبارک شي اوای متا راغې سپه راغې متا یې واغست غرته وته ته ما خورې متا ست ویلې شي هغه دا شوړې ته مونږ وایو متا شوړې ته دنیا متا دا لوخه په پاک کا او کته گزار کا دنیا متا دا خپل اخرت په کنګال کا خپل اخرت په مزدار کا ومتاعن الہین او سکدا تر یو نیټه پوره سليمان بن عبد الملک زوی چې کله وفات شو نو ده سليمان بن عبد الملک الله ډېر عجيبه وجود ورکړی طاقت عجیبا حسن جمال عجیبا حکومت عجیبا ادل الله یو بچي ور کړو چې هغه د سپوږمۍ د اسمان ستوره و ساجيبه بچي و اچانک ته الله هغه بچي واغستو من حبیب مفارق د زو دوست نه بیا جدای شولا لګون ته کې وخت او لګه زندگی وا معلومه دا شو چې د دنیا اولاد د نو متاع ده د دنیا بادشاہی د نو متاع ده که د دنیا حکمرانی د نو متاع ده وګوره قرطبی 321 ومتاعن الہین تر یو نیټه پوره